بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم ورونو په هغه تیر ورځو کې تاسو کې یو چا دا موضوع یاد کړ چې یو ورځ په دې باندې سره خبرې وکړو چې د مسلمانانو د ذلت او د عزت هغه اسباب او عوامل څه شي دي یا کوم هغه عوامل دي چې د هغه لوجنه مسلمانان ذلیل شول او مسلمانان څه باید وکوي چې بیرته د عزت دور ته وروګرځي بیرته سرلوړي شي بیرته قوي شي بیرته په دښمن باندې غالب شي بیرته د ازادۍ خوندان شي بیرته د خپل نظام د خپل فرهنګ د خپل عقیده د خپل نصاب د خپل کتاب د خپل حاکمیت خوندان شي نن د تاسو په خدمت کې زه په دغه اوله برخه باندې چې د مسلمانانو د ذلت اسباب او عوامل دي دې باندې یو څو خبرې کوم په دې باره کې علماو ډېر اسباب او عوامل راجمع کړي او ښودلي دي په دې باره کې کتابونه لیکل شوي دي تحقیقات شوي دي ما هم په دې موضوع کې یو څه شیان راجمع کړي نن یې تاسو په خدمت کې تاسو سره شریکوم خو د هغه د د عواملو د شروع نه مخکې یا د ویلو نه مخکې ما د تاسو په حضور کې د الله تعالی د کلام یو ټوټه وویله الله فرمايي چې، ان الله لا يغير ما بقوم الله تغير نه ورکوي هغه حالت ته چې په یو قوم باندې وي حتی یغیروا ما بانفسهم تر هغه چې دوی تغییر ورکي یا بدلون راولي په خپل نفسونو تر څو یې چې خپلو نفسونو کې بدلون نه یې راوستلی، په خپلو اعمالو کې بدلون نه یې راوستلی، په خپلو عقایدو او نظریاتو کې بدلون نه یې راوستلی، تر هغه پورې الله دوی ته د ښېګڼې، د خیر، د غلبې، د نصرت په طرف بدلون نه راولي. که فساد راځي که ذلت راځي که خواري راځي که مغلوبیت راځي که مرعوبیت او له دښمن نه دی ویره حالت راځي دا هم لدی وجه چې مسلمانانو په خپل ځلونو کې منفي طرف ته بدلون راوستلی په خپل نفسونو کې منفي خواته بدلون راوستلی نو الله هم دوی د دوی په حالت کې بدلون راوست منفي خواته او تر څو پورې چې دوی په خپل نفسونو کې په خپل فکر کې په خپل عقیده کې د خیر خواته د اصلاح خواته د توحید خواته د اسلام خواته بدلون نه راوستلی الله د دوی په حالت کې بدلون نه راولي مثبت خواته د غلبې خواته د کامیابی خواته د نصرت خواته د حاکمیت خواته بدلون نه راولي دا هغه فارموله ده، هغه طریقه ده چې رب العالمین په وضاحت باندې خپل بندگانو ته بیان کړي او حاصل دا ده چې د هر بدلون هغه اساس او منشأ د انسان له دې نفس نه شروع کیږي که انسانان سست شول نو ذلت به په نصیب شي کرا کرا که انسانانو د عظمت لاره ونیوله مسلمانانو د عظمت لاره ونیوله د صبر لاره ونیوله د جهاد لاره ونیوله الله به د غلبې خواته راولي دا خلک مسلمانان په شروع کې دغه څه نه وو لکه دا نن چې ټوټه ټوټه دي نن چې په بیلابیلو وطنونو کې د بېلابېلو کفري دولتونو تر تسلط لاندې یا د هغوی تر فشار لاندې ژوند تېروي مسلمانان یو امت و مسلمانان یو غالب امت و د قوقاز نه نیولې تر اسپانیا پورې دا د مسلمانانو یو ملک و یو نظام و یو حاکم و یو پادشاهي و یوی قانون و او مسلمانان و پخپل منځو کې اجتماعي مسؤلیت احساساو کافر به مسلمانانو ته په دې نظر نه کتل چې دا اوس یو وړوکی مملکت دی یا یو ولایت دی که په ده باندې حمله وکړو نو د نورو سره نه یو ځای کیږي ملاتړ یې نه کوي په اسانه نیول شو نه هغه به یو فرد ته هم د مسلمان یو فرد ته هم د امت په نظر کتل وای کدا یو فرد مسلمان ته موږ تاوان ورسو د دې تر شا د ټول امت ولاړ ده د دې تر شا د ټول ټول د څونو مسلمانان چې د ټول د تر شا درېږي نو ځکه خو به یو فرد مسلمان ته هم د احترام په نظر باندې کتل یو فرد مسلمان هغه مشهور دی وا معتصما قصه د معتصم بالله په وخت د عباسي خلیفہ په وخت یو مسلمانه خزه په روم کې کافرانو بندي کړي بیا هغه د تعذيب لاندې وهله ټکولې چې د اوسنۍ ترکیه ده نو بیا په هغه وخت کې د خزه چیغه کړه چې کله د تکلیف او د مشقت او د تعذیب د حالت ورباندې سخت شو نو به د خلینو دا چې غوته وا معتصمه معتصمه چیرې ته مسلمانانو پادشاه د مسلمانانو خلیفہ ته چیرې زه خو دلته د دوی په لاس اسیر یم بندي یم په دې خار کې یو مسلمان تاجر ګرځیده څه سودا مودا په سره غله هغه دا چې غواوري چې دا چې غواوري دا چې د ځان سره ویوړه په منډه منډه ځان بغداد ته ورساوه ځان عراق ته ورساوه او هلته د معتصم دربار ته ورغی ورته ویل چې ما یو پیغام راوړی دی پیغام مې له ځان سره راوړی دی او دا غیر له امیر المؤمنین نه بل چاته نه وایم د بل چا په لاس نه وایم بل اخر دی امیر المؤمنین ته بوته امیر المؤمنین ته وای امیر المؤمنین زه د روم نه راغلم او په روم کې الته یو مسلمانه خزه د تعذیب لاندې و او هغه د تعذیب او د تکلیف او د مشقت په حالت کې دا چیغه ول چې وا معتصمه معتصمه ته چیرې ولې من خلاصوي د دین معتصم چې کله دا خبره واورېده ایمانی جذبه په جوش راغله ایماني جذبه یې په جوش راغله خو د دې په خاطر باندې چې دا دښمن یې واره مخکې لمخکې پوه کړی وي خپل حجت ور باندې قائم کړی نو بیا یو خط ورته ولیکه او په هغه خط کې لکه د نننۍ منافق ډیپلوماسي غوندي الفاظ استعمال نکړو چې خاغله او محترم او عالی جناب عالجه دا الفاظ ورته استعمال نکړه من امير المؤمنين معتصم بالله الى قلب الروم په دې الفاظو یې خط ورته ولیکه چې د امیر المؤمنین معتصم بالله لخوانه د روم سپیتر د ما خط ورورسیږي د روم سپیتر خط ورولېږه به مفهوم د خط داو چې دا خزه په عزت باندې راولېږه دا خزه په عزت باندې راولېږه او که راو نه لېږي نو بیا به زه داسې یو لښکر در تیار کړم چې اول سر به د تا سره یو آخر سر به د ما سره دغه څه لښکر تیارېدل خو په هغه وخت کې کېده چې مسلمانانو عزت درلوده یعنی دومره یو لوی او اوږد لښکر به زه درولېږم چې اول سر به د تا په وطن کې او آخر سر به دلته له ما سره په بغداد کې وي یو څو کسان به نه وي هغه د روم هغه حاکم چې د مسلمانه ښځې یې سره کړې وه دا خبره یې کمه وګڼله چې کوم یو غړ نه ده دویم جواب ورولې ګورته ویل چې هغه ورته چې څه لاسه کیږي هغه وکړه ورته ول جواب ما ستراه لا ما ستسمعه اوس نو جواب هغه ده چې ته به پسترګو وګورې نه دا چې په غوګو وې اورې د غوګو خبره خلاصه شوه نو نو مسلمان ته به هغه وخت کې کافرانو د یو امت په نظر باندې کتل ځکه په دې پیدا چې د ترشا داسې لخر درېږي چې اول سر به دلته یو اخر سر به په دارالخلافه کې ورسته ورسته د زمانه په تیریدل باندې چې مسلمانانو کرا کرا د خپل طریقې نه د خپل مفاهیم نه د خپل عقیدې نه د خپل شریعت نه له خپلو قوانینو نه انحراف وکاو نو د وخت په تیریدلو باندې مسلمانان هم کمزوري شو او بل اخر دې نتیجه د حالت ته سره راورسېدل چې کله انګريز راغلی مسلمانان ذلیل کړي کله چنګیز راغلی مسلمان ذلیل کړي کله روسي راغلی مسلمان ذلیل کړي کله امریکایي راغلی کله کاناډایي راغلی کله استرلیایي راغلی له هر خوانه کله بشري کټول راغلی او مسلمانان ذلیل کړي د امت د اسلامي امت د ذلت او اسباب او عوامل چې کوم دي علما په دې باره کې کتابونه لیکلي تحقیقات کړي ما نن تاسو په خدمت کې فقط یو څو لزان سره راوړي دي تر ټولو مهم عامل چې د مسلمانانو د ذلت او هغه د خلافت نشتواله یا د اسلامي خلافت سقوط اسلامي خلافت ورونو دا د قوت هغه مصدر و د قوت هغه منبع و چې مسلمانان یې تل دښمن په مقابل کې قوي ساتل ټول مسلمانان یو حاکم درلود ټول مسلمانانو یو نظام او یو قانون درلود، ټول مسلمانانو مشترک مسئولیت درلود، دمدغه یو حاکمیت او دمدغه یو حاکم طاعت په ځان باندې لازم باله، خپل وسایل یې همدغه یو حاکم ته په اختیار کې ورکول او دمدغه یو حاکم قومندې ته به لبیک وای نو ځکه دوی قوي وو سره ټوټه ټوټه نه و سره پاشلی نه و خلافت مسلمانان هم په سیاسي لحاظ باندې قوي کړي وو هم په اقتصادي لحاظ باندې قوي کړي وو په سیاسي لحاظ په دې معنی چې که به په شرق کې و مسلمان، که به خراسان کې و، که به په مغرب کې په مراکش کې و، که په الجزایر او په لیبیا کې به و، که به په اذربایجان کې و، که به په ایران کې و، که به په هندوستان او په کشمیر کې و، که به په افغانستان کې و، که به د دنیا په هر کنج کې و د یو څوک غمخور درلوده د پښتنې یو سړی درلوده کافر به د د په خلاف اقدام ځکه نشو کولای چې په دې پوهېده چې د سر د تر شا یو څوک داسې شته چې هغه به له ما سره حساب کوي دا نن چې کافران زړور دي خو مسلمانان ټوټه ټوټه کړل نن خو امیر المؤمنین د مسلمانانو یو امیر المؤمنین د ټول مسلمانانو نشته نن خو د مسلمانانو لخر تر یو قیادت لاندې نه دي نن خو د مسلمانانو قوت یو نه ده د مسلمانانو قوت یې ټوټه ټوټه کړی ځکه کله یو راونیسي په یو ځای ډبې دا بل ته وایي چې ګور دا د تا د حدودو نه د تا د سرحداتو نه د باندې دی ته به دې کې مداخله نه کوې غرض به نه کوې په هغه وخت کې ټول مسلمانان یو نو ځکه په سیاسي لحاظ باندې قوي وو په اقتصادي لحاظ باندې په مالی لحاظ باندې مسلمانان قوي وو او هغه د قوت یو مثال یو نمونه درته وایم که په شرق کې به قحطي راغله لوګه به راغله قیمتي به راغله د مسلمانانو امیر د مسلمانانو مشر بل غرب نه د اسلامي نړۍ د غرب نه به غلې دانې دی خو تر روخ کړ نو بیا په دې نه پیږي مسلمانان چې دلته قحطي راغله ځکه په ټوله دنیا باندې خو به یو ور قحطي نه راتله په یو سیمه راغله نو بیا به فورا دغه د ضرورتونو به لبل ځنه پوره کړ په دفاعي لحاظ باندې مسلمانان قوي وو که به د مسلمانانو په یو سیمه باندې کافر یا به حمله وکوله یا به د حمله اراده درلوده نو فورا به د غبل سیمه نه مسلمانان د دوی د نصرت لپاره د دوی د ملاتړ لپاره راورسېدل را بغلل دا به نه ویل چې دا د شرق د زه د غرب یم یا د عرب د زه ترکی یم یا د افغاني د زه هندي یم یا د بربري د زه عرب یم نه ټول د یو امت افراد وو د یوه نظام عسکر وو چې هر چیرې به په مسلمان باندې ظلم وشو مظلوم بشو دا نور مسلمانانو به دغه نصرت او دغه ملاتړ دغه مرسته د په ځان باندې فرض ګڼه دا یو شرعي حکم وو چې کله به غوته نه نصرت وغوښته نو په دوی باندې به واجب او لازم وو چې دغه ملاتړ وکړي نصرت وکړي وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الله فرمایي چې چرته انفال کې وان استنصروكم في الدين که د دین په خاطر له تاسو نه مرسته وغواړي په دین کې فعليكم النصر نو په تاسو باندې واجب ده چې د نصرت ته ورودانګل نو مسلمانان په دفاعي لحاظ باندې هم قوي وو مسلمانان په سیاسي لحاظ باندې هم قوي وو مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې هم قوي وو ځکه د دوی سرمایه هغه اجتماعي سرمایه د ټولو سره شریکه وه او ډیره هم وه مسلمانان په اخلاقی لحاظ باندې هم قوي وو ځکه د بل چا نه متاثر نه وو د باطل او د گمراه فرقو زور نه وو په اسلامي نړۍ کې به چې هر چېرې یو ځای چېرته یو باطل سړی پیدا شو یا د باطل نظریې خاوند به پیدا شو یا به یو باطل مذهب پیدا شو فورا به د مسلمانانو د خلیفه مسلمانانو مشر به د هغه د علاج کول یو بندوبست ونیو که به د خوارجو په شکل کې وو که به د روافضو په شکل کې وو که به د نورو ګمراه طایفو د ملحدانو د زنادقو په شکل کې حتی چې عباسي دولت په اوایلو کې یو دیوان و، دیوان یعنی یو وزارت و، هغه ته به یې دیوان صاحب الزنادقه ویل، د زندیقانو د تعقیب دیوان. چې په اسلامي مملکت کې به څوک هم داسې پیدا شو چې ګمراه عقیده به درلودله، مسلمانان به بلارې کول، کفري عقاید به په خلکو کې خبرول، فورا به د وزارت خپل پولیس ورولېږل، خپل عسکر فوځیان به ورولېږل، سړی به راونیو، سړی نه به پوښتنه کوي چې دا ته څه شی شروع کړي، دا ته څه شی وایي، که به شکوک او شبهات ورسره وو، هغه به ورته حل کړل. که به څه وسوسې د اسلام په باره کې ورسره وي غلط فهمي به ورسره وي هغه به یې ورحل کړي مناظرې ته به یې راوغوښته او که به بیا قانع کېده نه فورم به یې سر ترې نه غوڅ کړي دیوان صاحب الزنادقه د زندیقان د مخنیوي وزارت په ټول اسلامي مملکت کې په ټول اسلامي خلافت کې به چې هر چیرې یو ګمراه سړی یو ګمراه طایفه خو د ګمراه افکار او نظریاتو خاوندان دا به پیدا شو نو د مسلمانانو خلیفه به هغه ته فقها او علما داعیان دا به ورولېږل تاسو ورشي د د مشکلات ور حل کوي وګوري دا دا مشکل له کوم ځای ورته پیدا شوی دی ولې پیدا شوی دی ورته کبه هغه مناقشه نه کوله یا به دلایل نه منل نو په هغه صورت کې به مسلمانانو د مسلمانانو امیر به فورا دغه علاج کاوه هغه به واه یا به واژه یا به بندي کاوه دا څه به نه پرې نو په اخلاقی لحاظ باندې په فکری او نظریاتي لحاظ باندې په هر لحاظ باندې مسلمانان هغه قوي ول د مسلمانانو دغه قوت د کافرانو په وړاندې د دوی د سترګو اغزای وو توجه یاستئ تاسو ته د دوی د سترګو اغزای وو څنګه د سترګو اغزای وو ځکه چې کبه دوی په چې په مراکش باندې حمله وکوله نو بیا بل خراسان نه ځوانان ور روان ولته چې موږ پورونه حمله شوې باید موږ د دې مخنیوي وکړو د ملاتړ وکړو که به چیرې په اذربایجان کې په تاجکستان چې دا نننی تاجکستان دی او په بخارا او په سمرقند په دې ځای کې به چیرته حتی په ارمنستان کې به مسلمانانو باندې حمله وشوه نو بیا به د عربونه یا افریقانو د دې ځنه به مسلمانان د دې د ملاتړ لپاره را روان نو کفار په دې پوښول چې تر څو د مسلمانانو حکومت یوی، نظام یوی، پادشاه یوی، خلیفه یوی، قانون یوی، په دوی باندې موږ ښادیدلای نه شو. باید دغه نظام یې د خلافت یې هغه چترې باید یو واره د دوی له لاسه واخستل شي هغه چت د دوی له سره واخستل شي چې دوی سره یو کړی دی د بلاګان نه ساتل دوی باید یو سره ټوټه ټوټه کړی شي امغه چې په مسلمانانو کې داسې خلک ځای په ځای کړل چې هغوی د اسلامي خلافت او د مسلمانانو د واحد حکومت او د مسلمانانو د واحد نظام په خلاف باندې کار شروع کړ او دا کار همداسې مسلسل پسې پټ او ښکارا پټ او ښکارا په یو ځای کې په بل ځای کې په مختلفو نمونو او شکلونو روانو تر دې چې په 1940 میلادي کال کې د مصطفی کمال ایتا ترک په نامه باندې یو څوک په ترکیه کې را پیدا شو او هغه د مسلمانانو خلافت لغوه یې او ترک نو ترک ته وایي اتا ترک یعنی د ترکانو پلار خو مسلمان ترکیان به هغه ته اتا ترک نه ورته وایي ایتا ترک ورته وایي ایتا سپی ته وایي یعنی د ترکانو سپی دی راغی اوله یو ډول قهرمانه یو خودلې د یو جنرال د مسلمانانو په فوج کې هر خوا به چې د انګريزانو باندې ورخوش شو انګريزانو به یو ډول داسې تصنعي ظاهري ماتې ښکاره کړه چې موږ په ماتې وخوړله نو بیا به خلکو د ده په باره کې شعرونه او د ده په باره کې به مظاهرې او د ده په باره کې به سیمینارونه او کنفرانسونه او زنده باد او دا قصې به روان د یو بیا یو ملي اتل شو په بل ځای کې به چې چېرته جګړه شوه د اروپایانو دی به چې مسلمانانو مسلمانانو امیر سلطان عبدالحمید خان ثاني دی به چې ورولېږل نو هلته به هم کافرانو یو ډول ماتې وانمود کړه د مقابل کې به ماتې ښکاره کړه نو بیا به دی قهرمان شو خلاصه ده چې دی دومره قوي شو چې د د انصار او ملګری او ملاتړي او د خلک ورسره قوي شو تر دې چې نور د مسلمانانو امیر د مسلمانانو امیر المؤمنین دی عزل کړ دی عزل کړ او ترکیه یو غیر اسلامی هیواد اعلان شریعت ورته منع شریعت یې منع کړ شرعي قانون یې ورته منع کړ او په اسلام او په مسلمانانو باندې داسې سختي راوستي چې یوازې یو درې نمونه درته وایم څلېرشت کاله د ترکیې مسلمانانو اذان وانه ورید اذان باندې بندیز ولګاو څلېرشت کاله د ترکیې مسلمانانو اذان وانه ورید څلېرشت کاله د ترکیې مسلمانانو حج ونه شو کولای په حج باندې بندیز وو د قران په چاپېدلو باندې بندیز وو د قران په ظاهري تلاوت باندې په ښکارا باندې براله په دې باندې بندیز شرعي مدارس بند کړل لوی لوی د خارونو لوی لوی مسجدونه په موزیمونو باندې بدل کړل د مسلمانانو د ژبې د ترکی ژبې حروف ور بدل کړل ځکه مخکې به ترکی ژبه په عربي حرفونو باندې لیکل کېده، د فارسي عربي په دې حرفونو باندې، نو بیا یې فورا دا ور بدل کړه او دا یې په دې انګلیسي حرفونو باندې کړه. د دې په خاطر باندې چې دا نوی نسل چې رالوی شي دا به بیا د پخواني کتابونه نشي لوستلی نو دین به بیا نه زده کوي دیني معلومات نه به دوی محروم شي په دې نوې ژبه کې د اسلامي معلوماتو لیکل بند کړه او په زړه ژبه باندې بیا خلک پیدل نه نوی نسل چې رالوی شو زاړه کتابونه لوستلی نشو ځکه هغه ورته په بل حرف په بل ژبه باندې او په نوو کتابونو کې به د دین څه نښه او اثر نه معلومېږي نو ترکیه یو سیکولر یا بيدینه حکومت اعلان کړ خلافت لغو کړ شریعت باندې پابندي ولګول او د مسلمانانو په لباس باندې پابندي ولګول چې مسلمانانو په پګړې نشي سر کولای چې څومره خلک دې په دې ټولو باندې غ فرانسوي چلمچي باندې خپل نو دا یې ور باندې لازم خلافت چې لغوه اعلان کړ نو بیا مسلمانانو لسرنه هغه چترې لري شو چې دوی وته اعلان دي خوندي و مسلمانان سره ټوټه ټوټه شو عرب یو خاطر شول ترکان بل خوا ته شول هندیان هندي مسلمانان بل خوا ته شول خلاصه دا چې اسلامي نړۍ چې د یو خلافت او د یو زعیم او د یو قانون لاندې وسیدله هغه ټوټه ټوټه شو یو برخه بیا انګریزانو ونیول یو برخه فرانسویانو ونیول یو برخه روسانو ونیول یو برخه ایټالویانو ونیول لیبیا او داسې ایټالویانو ونیول سوریا او الجزایر او تونس او مراکش او داسې مې فرانسویان ونیول د هند نیمه وچه د انګریزانو ونیول بلکې لمخ کې تر دې نیول عراق انګریزانو ونیول نو اسلامي نړۍ یې ټوټه ټوټه کړه. وخت چې اسلامي نړۍ ټوټه ټوټه شوه، خلافت لغو اعلان شو او نشنلیستي، وطني، دولتونه او حکومتونه قایم شو، نو بیا انګریزانو بل کار دا وکاوه چې د دوی دا قوانین، د دوی دا اصول، د دوی د ژوند طریقه دا هم ورته دوی تعین کړل. اساسي قوانین یې ورته ولیکل په اساسي قوانینو کې ورته کفر ورځای کړ لکه د په دې وسنی اساسي قانون کې د افغانستان چې امریکایان را لاول اساسي قانون ورته ور جوړ او په اساسي قانون کې دا ولیکل ورته چې د بشر د حقوقو رعایت او د دیموکراسي تطبیق په افغانستان کې د حکومت مسؤلیت دموکراسي خو ده کفر د کفر تطبیق ده د حکومت مسولیت وګرځاو د دموکراسي معنا دا ده چې د خلکو نظام د خلکو لخوا د خلکو لپاره نه پکې د الله څه غرض شته نه پکې د شریعت څه رول او نقش ته خلک چې څه شي غواړي هغه صحیح چې خلک څه شي نه غواړي هغه صحیح نه اکثریت چې څه شي غوښتل هغه روا اکثریت چې څه شي نه غوښتل هغه ناروا وحی ته ورکې هیڅ ځای نشته شرعي قانون ته ورکې هیڅ ځای نشته د الله فرمان ته ورکې هیڅ ځای نشته د قوانینو مصدر ورکې شریعت او وحی نه د انسانانو خپل خواهشات د پکې دیموکراسي ده نو دیموکراسي او د بشر حقوق معنا چې یو څه هغه حقوق چې غربیانو د خپل ولسونو او د خپل خلکو د ترتیب او تنظیم لپاره یې خېدي چې په هغه کې د اسلام هیڅ رعایت نه ده شوی چې دغه جملې نه یو ازادي یا یو حق پکې د دین ده د بشر د حقوقو په اعلامیه کې په نړیواله اعلامیه کې دا ده چې د دین اختیار انتخاب دا د انسان خپل حق نن مسلمان سبا کافر کی بل سبا بیا مسلمان یا نن مسلمان دی سبا يهودي کیږي بل سبا هندو کیږي بل سبا مسیحي کیږي بل سبا بودایی کیږي بل سبا کمونیست کیږي یو دین هم نه مني بل ورځ بیا بیر بیا یو دین انتخابي دا د انسان خپل خپل دین داسې حیثیت لري د بشر په حقوق حقوقو کې یا د غربي د بشر حقوقو کې لکه جامې لکه فیشن چې شنې جامې اغوندې تورې اغوندې زیړې اغوندې کمیس سور اغوندې پرتوګ تور اغوندې یا بالعکس داسې که چې هر څه د زړه وي دغه څه کولای شي دا نن ورځ د موږ تاسو په دې اساسي قانون کې ځای کړی چې د بشر د حقوقو د اعلامي رعایت د د افغانستان د حکومت د ګډاګي حکومت د مکلفیتونو نه ده د مکلفیتونو نه په دې باندې مکلف دي چې دا به عملي کوي همدغه وجه وه چې هغه پنشيري عبدالرحمن چې کافر شو مرتد شو ټول نظام ټول پادشاهي ټول وزارتونو اوقاف ستر محکمه عدلي وزارت دا ټول نظام هیڅ ونه شو کولای خپ جرأت باندې کافر شو مرتد شو په جرأت باندې خپل ارتداد اعلان وکاو او په چې کله خلکو اخوا دې خواته خبره پورته کړې د دنیا رهبران د امریکا مشر د برتانیې مشر د کاناډا مشر د فرانسې مشر خو په صراحت باندې ویل چې د منګ ځوانان چې ال تمری د منګ وینې تویږي د منګ په میلیارډونو ډالر مصرفي دا په دې خاطر نه دي چې د یو چا د دینی ازادي سلب شي منګ تل په دې خاطر یو چې ال تبدیل خلکو دینی ازادي تامیني نو دی ښه په قدر او عزت باندې په تیاره کې کېنه او بوی دی ټالیت هغه بل دی کام بخش په نامه باندې یو څوک چې مرتد شو یو څو ورځې خو دې خو ته وسات تر څو چې د خلکو غوسه سړه شو نرغونی غرب میلمه کې بوی په قدر او عزت حالت اوسي ځکه چې په قانون اساسي کې دا دی چې د قانون اساسي مکلفیت او وظیفه دا ده چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو اعلامیه تطبیقوي او د بشر د حقوق په اعلامیه کې دا دی په صراحت باندې چې دین د انسان خپل کار دی د دین انتخاب د انسان خپل کار په دې کې اجبار او اکراه نشته چې کم دین خوښ دی مغه به مني نن په یو دین د سبا په بل دین بل ورځ یو دین هم نه مني ملحد کیږي په دې کې څوک مخنیوي نشي نو دغه ډول اساسي قوانین په اسلامي نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په خلکو باندې مسلط کړل نه یوازې دا چې اساسي قوانين عدلي قوانين هم همدغسې ورته جوړ کړل مدني قوانين هم همدغسې ورته جوړ کړل عسکري قوانين هم همدغسې ورته جوړ کړل بیا د مسلمانو هیوادونو د پوزونه دای په مختلفو تړونونو کې پوزي تړونونو کې ور شامل کړل ځینې د روسانو سره د وارسا په تړون کې شامل شول ځینې د امریکایانو سره د ناتو په تړون کې شامل شول په مختلفو قسمونو باندې نو مسلمانان هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په عسکري لحاظ باندې هم په تعلیمي لحاظ باندې هم په فکری او اخلاقی لحاظ باندې په ځان پورې وتړل او د پښتنې سړی نه و ځکه چې خلیفہ نشته ځکه چې مسلمان نشته د مسلمانانو یو امیر نشته هغه مسلمان نشته چې د مسلمان غم وکړي کله چې بیرته د طالبانو په وخت کې د امیر المؤمنین دا ټکی چې راژوندی شو څومره درون تمام شو په دې کافرانو څومره سخت تمام شو ټول دنیا را ټول شو کافر منافق يهودي زنديق روسي غلام مرتد دا ټول سره راجم شو د دې په خاطر باندې چې دغه تجربه چې بیا لسره شروع شوې ده او خلک به تاسو اسلام ته راګرځول دي د شریعت تطبیق ده د ازادۍ اعلان ده د شرعي اصطلاحاتو بیا دوباره په ځای کول دي د مسلمانانو مشر ته هغه نوم او راخستل دي چې هغه د مسلمانانو په دینی سیاسي فرهنګ کې په مسلسل ډول راغله د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د زمانې نه نیولې تر 1940 کال پورې د مسلمانانو مشر ته امیر امیر المؤمنین ویل کېده چې کله دا شیان دغه مفاهیم دغه نظریات دغه طریقه بیرته راژوندې شو نو بیا د غرب د پخو لاندې سکروټې شو دی خپل ټانګونه، خپلې طیارې، خپل پوځونه، خپل هوایي وسایل، خپل سټلایټونه، خپلې لښکرې، خپل متخصصین، خپل بانکونه د هر څه سره په دې لښکر کې شامل کړي او ترڅو چې دلته دغه تجربه لمنځه یوسي نو تر ټولو مهم او اساسي علت د مسلمانانو د ذلت هغه د خلافت نشتوالی یا د خلافت ړنګېدل دي. تر څه وخته پورې چې مسلمانانو یو خلیفه درلوده یو نظام درلوده نو دوی ټول یو امت یو ملت ګڼل کېدل کافر به په یو مسلمان باندې هم لاس نشو پورته کولی ځکه دغه په ذهن کې دا خبره و چې د تر شا یو څوک دی او دا له ما سره حساب کوي پوښتنه رانه شته د امام مسلمان ته کاغه ولې کتلی زما دا فرد ته دې کاږه ولې کتلې خو نن کافران په پوره پوره یو مملکت باندې وروخیږي دا څنګه سره نور مملکتونه چې هغه چې موږ خو څه نشو کولای ځکه د موږ تاسو ترمن سیاسي سرحدونه دي تاسو بیل ملک یې سیمه بیل ملک لکه نعوذ بالله نعوذ بالله دینونه چې بیل شي بیخي لکه قرآن چې بېل شوی، لکه پیغمبر چې بېل شوی، لکه عقیدوي مسئولیتونه چې بېل شوي. دا د مسلمانانو ترمنځ دا خطونه دا دولتونه دا سرحدونه چې دا نن موجود دي دا په شریعت کې هیڅ ارزښت نه لري دا شریعت نه دی ټاکلی دا انګريز په خپل قلم باندې رسم کړی د مسلمانانو د ټوټه کولو په خاطر او بیا چې د مسلمانانو مملکتونه ټوټه کړي د هر دوه مسلمانانو مملکتونو ترمنځ بیا یو متنازعه منطقه هم پرې خېده د اختلاف وړ منطقې پریخي تر څو چې مسلمانان په خپلو کې په مغې باندې سره اخته دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورن منطقه پریخي ده د کشمیر او د پاکستان ترمنځ متنازع کشمیر دا پریخي ده همدار هم ته د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته تاجکستان او د قرغیزستان ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته د سعودي او د یمن ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته د عراق او د کویت ترمنځ مشکلات پریخي دي همدا رقم ته د کویټ او د ایران تر د عراق او د ایران ترمنځ مشکلات پریښي دي همدا رقم ته وګوره د بنگلاديش او د برما ترمنځ د بنگلاديش او د هند ترمنځ چې هر چیرې د مسلمانانو مملکتونه دوی ورنیولي او بیا خامخا الته داسې اختلافات ځای په ځای کړي دي یا مسلمانان په قومونو په لحاظ د ژبو په لحاظ تقسیم کړي دي او دولتونه یې هلته د ژبو په بنیاد ورته جوړ کړي لکه روسانو چې دا تجربه عملي کړه ټول یو غربي ترکستان و غربي ترکستان یې واخیسته تاجکانو ته د تاجکستان په نامه جوړ کړ او چې دلته د تاسو حاکمیت د ګوري چې بل څوک درکې رانشي ازبک انت بیا د ازبکستان په نامه باندې جوړ کړ ترکمنو ته د ترکمنستان په نامه باندې جوړ کړ قزاق ته د قزاقستان په نامه جوړ کړ قرغیزو ته د قرغیزستان په نامه باندې جوړ کړ تتارو ته د تتارستان په نامه باندې جوړ کړ چشنیانو ته د چچنستان په نامه باندې جوړ کړ قومي دولتونه د ژبو په بنیاد دولتونه ورته جوړ کړ او بیا په خپل منځوي کې سره اخته کړ نو دغه سرحدونه چې انګريز جوړ کړی دي دا په اسلامي فرهنګ کې نه ځای لري نه اهمیت لري نه قدر لري نه محترم دي نه مقدس دي مسلمان د لپاره مقدس سرحد د دې عقیده سرحد دی او هر ملک چې د الله ملک د الله کلمه الته کې ویل کیږي هغه د مسلمان ملک هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست هر هر ملک چې موږ د الله ملک ده هغه دې مونږ مات کړ مونږ د الله بندگان دا خو د ذلت فرهنګ د چې په مونږ باندې مسلط کړی دی د مونږ ذهنونو ته راچولې اله دا فلانه دا فلانه د هر مسلمان ملک نه د دفاع په خاطر بل مسلمان مکلف ده شرعي وظیفه لري که د دنیا په هر کنج کې مسلمان مظلومیږي په دا نور مسلمانانو باندې دا فرض شي ورشه غل مظلومیت نه خلاص کی د مسلمان سرحد د د عقیده سرحد ده د مسلمان سرحد په هغه ځای کې ختميږي چې کله د د عقیده خلک نور الته خواته نه وي مسلمانان یو ملک ده ټول مسلمانان یو امت دي مسلمانانو ارمانونه شریک دي مسلمانانو قانون شریک ده مسلمانانو رب یو ده مسلمانانو کتاب شریک ده دا کافر واخستل سره ټوټه ټوټه یې کړل نو د ذلت د اسبابو په جمله کې تر ټولو خطرناک سبب هغه د خلافت لمنځه تلل یا د خلافت نشتون دی ترڅو چې مسلمانان بیرته د خلافت پر روحیه باندې او د امت د وحدت په دې نظریه باندې سره راټول نشي د ذلت د دربدري د ټوټه ټوټه کېدل د ورځ په ورځ ضعیفېدل د کفارو په صف کې درېدل دا به هم د روان وي کافر به یو ډبی دا بل به د ځان سره درئی په یو به بمونه وري په دې بل باندې به لوبیا او د خوراکي موادو خلطې ورچي دا یو ته به مرستې ورکړي رشوتونه به ورکړي دا بل به د ور لاندې نیسي په دې ترتیب باندې به دوی مسلمانان ټوټه کوي نو ځکه خو دوی له دین سخت پیریږي ما تاسو ته پرون په درس کې ویل چې کله په 2009 کال کې د اسیا پاسفیک هیوادونو اقتصادي کانفرنس وو او الته بوش ورکه راغلی وو د امریکا رئیس جمهور بوش په صراحت باندې اعلان کړ چې کومنګ او تاسو ټول په شریکه کفارو ته په شریکه د دې مجاهدینو چې د دوی ترهګر بولي د دوی په خلاف ونه درېږو نو هغه ورځ لري نه ده چې دې ځکه له اندونیزیا نه نیولې تر مراکش پورې به د مسلمانانو یو دولت دا د بوش خپله خبره دوه زره نهم کال کې په صراحت باندې ویل او د بوش د خپله جګړه یې چې شروع کړې په خپل خوله یې دې جګړې ته صلیبي جګړه ویل چې دا صلیبي جګړه ده او دیني جګړه ده دا د دین په مقابل کې ده د اسلام په مقابل کې لکه مخکې صلیبي جګړې هم د دین د اسلام د دین په مقابل کې هغه په دې پیږي چې کوم سمانان یو یو نظام شو پر ما تاسو د لار د سمندرونو د تنګي د د وواړه تنګي مشه د توخو د چې د دنیا نقل حرکت کنټرولېږي که نه دا خو ټول د مسلمانانو په خاوره کې دا خو بیا د مسلمانانو تر خپل قانون لاندې دوی له دې نه ویریږي کوشش کوي چې دوی په مسلمانانو کې د وطنیت روحیه پیدا کړي وطنیت وطنیت دا چې هر چاته د خپل وطن مقدس او محترم دی د دل حدود نه خو ته کور واخلیم بلا پسې دا د ده په وطن کې چې څوک دي دا محترم خلک د ده له حدود نه د باندې چې څوک دي دا نامحترم خلک نه د مسلمان عقیده دا ده چې مسلمان چې هر چیرې ده هغه محترم ده کله ما په خپل کور کې کافر ده کوم ورور کافر ده کوم تر کافر ده کوم نعوذ بالله الله دې نه کوي پلار کافر ده کوم بل څوک کافر ده نه محترم ده ما ته پردی ده هغه مسلمان چې د اسلام د توحید په عقیده باندې ده الله خپل رب غني رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نبی غني قران او سنت خپل قانون غني او د اسلام نه دفاع خپل مسولیت غني کاغه په اسرایل کې د هم د ما ورور ده کاغه په ماسکو کې د هم د ما ورور ده کاغه په واشنگټن کې د هم د ما ورور ده کاغه په ډیلی کې د هم د ما ورور ده کاغه په د دنیا په هر کونج کې چې دغه د ما ورور ده ځکه انما المؤمنون اخوه او هغه سړی چې د ما په کور کې را سره ده په دسترخوان را سره شریک ده په کوټه کې را سره شریک ده ورور مې ده د پلار او مور زوی مې ده خو د ما په عقیده کې نه ده دا کافر ده دا دښمن ده دوی غواړي کافران چې د موږ په نصاب کې د موږ په فرهنګ کې وطنیت را داخل کې بس هر څه وطن وطن وطن وطن دا بوت د بوت دا وطنیت دې ته بوت وایي د دې بوت ماتول پکار دي مسلمان من حیث مسلمان محترم ده کافر د خپل کفر د وجه نه ذلیل ده د انسانیت له وجه نه محترم ده خو د کفر له وجه نه ذلیل ده ځکه د الله په مقابل کې بغاوت کړی ده دی له هغه چا نه سرکشه شوی چې دی پیدا کړی د ته روزي ورکړي د ته اولاد ورکړي د ته صحت ورکړي د ته عقل ورکړي د ته د ژوند کولو توفیق ورکړي دی هغه نه دی سرکشه ده نو دی د خپل کفر د وجه نه ذلیل ده د انسانیت د وجه نه محترم ده د کفر د وجه نه ذلیل ده ځکه نافرمانه ده د الله نافرمانی کړې ده نو دوی غواړي چې په من کې وطنیت پیدا کړي په من کې قومیت او نشنلیزم پیدا کړي منګه په سرحدونو باندې وویشي منګه په مملکتونو باندې وویشي منګه په ژبو باندې وویشي او دې بدبختو دې نشنلیستانو څه وحشتونه ونه کړل په افغانستان کې په اسلامي نړۍ کې د قومیت او د ژبې په بنیاد باندې حتی چې رنګ او شکل ته به د کابل د داخلي جګړې چې پیښې شوې د یو چا شکل ته به قتل کوي شکل د هزاره ونه په دې خاطر به وژل کېده چې شکل د هزاره ده د عقیدې پښتنه نه د ایمان پښتنه نه موټر به ودره او کرت به په لاس کې نیولای وي چاته به وي یو یو به راکته کاوه دا څه شي ده که به قروت ویلې پرې خوده به که به کرت ویلې نو واجب به بالعکس هم همداسې و پښتون به هزاره واژه هزاره به پښتون واژه تاجک به ترکمن واژه ترکمن به تاجک واژه ازبک به ټول واژه بیا به ټول ازبک واژه دا شیان موږ په سترګو باندې ولیدل تاسو باور وکړئ والله په دې خپل سترګو مې لیدلې دي چې سپیانو د انسانانو مړي خوړل خو موږ ورتلای نشو چې خخې کو د کابل په جګړو کې زه خپل الته مو مهر څه ولې ما خپل کور به کې وسوځیدل هم بشو بنیاد څه شی وطنیت قومیت سمتي اختلاف ژبنه اختلاف دا مسائل نو د خلافت نشتون د مسلمانانو د ذلت د عواملونه تر ټولو خطرناک عامل ده او مسلمانان تر هغه پورې بیا قوي کېدای نشي ترڅو چې دوی سره ټول راټول نه شي، کلمه یې سره یوه نه وي، خبره یې یوه نه وي، قومنده یې یوه نه وي، قانون یې سره یو نه شي، سیاسي زعامت یې سره یو نه شي او دوستي او دښمني یې په یو بنیاد باندې نه شي چې هغه څوک دی د دښمن د یو مسلمان د ما ورور د په الجزایر کې د په مراکش کې د چا څوک د دښمن دغه د ما هم دښمن ده داسې نه چې د دښمن د زور سره تړون لرم چې څوک د د عقیدې دښمن ده هغه د ما د عقیدې دښمن هم ده او چې څوک د د دوست ده هغه د ما هم دوست ده دا د ولا او د برا عقیده چې مسلمانانو کې پخه نشي تر هغه پورې د دې ذلت نه د وتلو امکان نشته دویم عامل د مسلمانانو د ذلت د عوامل نورونو هغه د سیکولریزم د عقیده راتګ دی یا د دین او د دولت ترمن د بیلتون د فلسفه ده اول د سیکولریزم سره یاد کو چې د سیکولریزم د څه شي سیکولر په انګریزي کې بی دینه یا بی معنویته یا بی مذهبه بی روحانیته ته ویل کیږي سیکولریزم یعنی د ژوند هغه بڼه چې په دین نه ده ولاړه هغه ډول نظام، هغه ډول قانون، هغه ډول اقتصاد، هغه ډول سیاست، هغه ډول اخلاق چې هغه په دین نه دی ولاړ. سیکولریزم په بل عبارت دې ته ویل کېږي چې که یو څوک غواړي دیندار ووسی یا مسلمان اوسي نو د د مسلمانۍ یوازې او یوازې د د په ضمیر کې د د په مغزو کې او په ذهن کې کېدلی شي د دې نه د بیرون نه راوباسي دا د نه وای چې زه نظام په دین باندې جوړوم دا د نه وای چې په قانون کې دا روا دي دا ناروا دي نه روا او ناروا حرام او حلال ښه او بد دا به انسانان د خپل خواهشاتو مطابق تعینوي دین ته په ژوند کې هیڅ ځای نه ورکول کیږي نظام کې به ځای نه ورکول کیږي نظام به انسانان په خپل جوړي مسلمانانو کې چې دا مصیبت را پیدا شو د غرب نه راغی نو دا هم د مسلمانانو د ضعف د کمزوري د عواملو نه یو عامل شو وجه دا ده چې په اسلام کې انسان د الله مخلوق ګڼل کېږي الله خالق ده دی مملوک دی الله مالک دی نو دی باید د هغه چا د قانون او د فرمان مطابق خپل ژوندۍ تیر کړي چې دی هست کړی ده زه اسی یو ساده مثال تاسو ته وایم د دې په خاطر باندې چې دا مسله لګونه واضح شي علما هم دا مثالونه بیان کړي د الله د پاره مثال نه بیانو ولله المثل الاعلى هسې د موضوع د وضاحت د پاره بیان د غرور یو کور جوړ زمکه واخیسته خپل کور جوړ ک په خپل کوټه جوړ کړې دروازې ورته ولګولې رنگ روغنی برابر ک قلف کلی دا هر څه برابر شول ورته ټول د ژوند ټول شیان پکې برابر شول بیا خپل کور ورته پکې راوسته خپل خور مور خپل خزه خپل اولادونه دای پکې ووسول دا چې دلته راغی نو یو څوک راشي ورته وایي چې دې کې به اوس قانون د ما چلی کور خو دې جوړ کړ خو دا به زه درته وایم چې کوم ځای کې به کینې کوم ځای کې به پاتېږي څه وخت به وځي څه وخت به نه وځي په دې کې به کومه کوټه کې کینې کومه کې به نه کینې څه وخت به پکې ډوډۍ خوري څه وخت به یې نه خوري څوک به ورته راپرېږدي څوک به ورته نه پرېږدي هسې یو هوایي سړی را پیدا شو ورته وایي چې ته به اوس داسې کوي دا د منلو وړ خبره ده نه چې یو چا چې خپل کور جوړ کړي قانون باندې مغه به کې چلیږي یو چا چې د هر څه د د یو کور په حساب باندې د نس نه هست کړي را پیدا کړو سره ترتیب کړو دا کور ته نه جوړ کړل ته په مجازي لحاظ باندې هست کړو واک به د ده چلیږي که د یو سرای سړي د یو بل چا د ده به چلیږي ښه نو اوس دا انسان پیدا چا الله دا ځمکه ورته پیدا چا کړه په ځمکه باندې دا وسایل او د ژوند سهولتونه دا ورته پیدا چا کړه دا فضا چې د تنفس کوي دا هوا د اکسیجن دا چا ورته پیدا کړه دا اوبه چې څکي دا چا ورته پیدا کړی دا زراعت غلې دانې خوراکونه چې لزمکه نه راپورته کیږي ورته دا چا ورته پیدا دا الله ورته پیدا دیل نس نه چا هست کړ دا علم او عقل په دې کې چا کې خو دا هر څه پکې الله وکول خو اوس د قانون دی الله خو نه چلی قانون دی بل چا په چلی جوړ کړی به الله وي پیدا کړی به الله وي وخيار کړی به الله وي اولاد به الله ور کړی وي ژوند به الله ور کړی وي خوراک او څکاک سا دا به الله ور کړی خو قانون به په دې بل چا چلی دا نه معقول سیکولریزم د ژوند هغه بڼه ده چې په غرب کې را پیدا شو او الته یې د پیدا کېدو کیسه داسې و چې په غرب کې اروپا کې د سیکولرزم د راتګ نه مخکې اروپایان یو عجیب زندگی درلودله او د ټولنې خلک درې طبقه وو څو طبقه وو درې درې طبقه یو طبقه و د دې د دوی د پاپانو یا د دینی مشرانو دویمه طبقه و د پادشاهانو یا حاکمانو او دریمه طبقه و د عامو د دې غرب ټول ولسونه په دې درې طبقو باندې ویشل شوی رجال دین یا مذهبي مشران دي دا یو طبقه حاکمان یا سیاسي مشران دا دویمه طبقه او عام ولس دی دریمه طبقه دغه عام ولس چې و دا په حقیقت کې د دغه دوو نورو طبقو په خدمت کې و د دوی مملوک ګڼلی کېده لکه د یو چا چې څاروي د دې مالک مملوک ګڼل کېږي دوی هم داسې د څارویو په څیر باندې د دوو طبقو استعمالول د حیواناتو په څیر استعمالول په دې معنی چې عام خلکو به خواري وکوله تکلیف به وکاو پټای به جوړ کړ یو به وکړه تخم به وکړه حاصل بچه ورسېد څلور پنځو میاشتو نه ورسته چې خه به حاصل تیار شو نو بیا به کلیسا خپل نماینده ورته راولېږه ډېره برخه مال نه به یې څه د ټکسونو په نامه څه د صدقاتو په نامه څه د زکاتونو په نامه څه د نورو مختلفو مذهبي ټکسونو په نامه دا به د ویوړل دی او هغه پادشاه به ورته خپل نماینده راولي هغه به د مالیې په نامه باندې یو ډېره برخه ترې نه اخلو د ټکسونو په نامه د مالیې په نامه دا به بیرته به یې دغه خلکو ته دغه دیخانانو ته دی د کاریګرو ته دوی ته به دونه څه ور پرېښود چې په ډیر تکلیف او مشقت به دوی ژوند په باندې تیرېده خواري به دوی کوله تکلیف به دوی کاوه خو حاصل به یې چا وړو مذهبي مشرانو به وړو او حاکمانو به وړو پادشاهانو تاسو ماته متوجه شئ لیکلی شان در سره پرې د مډیر دی لیکل باندې اوس هم نه مزه نو بیا د غرب خلک ډېر سخت په تکلیف کې شول د عام ولس او بیا په عین وخت کې دغه پادشاهانو له دې مذهبي مشرانو سره تړون درلود تړون دا درلود چې پادشاه به تر هغه وخت پورې قانوني پادشاه نه ګڼلی کېده، خلکو به اطاعت نه کاوه، تر څو به چې له کلیسا نه خپله اجازه نه وه ټاپه کړې، خپل حاکمیت به نه و ټاپه کړی، یعنې تر څو به چې کلیسا تایید نه و کړی. دا دوی چې پاپ ورته وایي، و د واتیکان کې چې مشر دی. د څو ورځې مخکې چې هغه یو استعفا وکړه اوس دا بل په ځای باندې راغی مسیحیت کې دوی دغه پاپ نعوذ بالله ده د الله مستقیم نماینده بولي یعنی د پیغمبر مرتبه ورکوي ورته دی چې څه وایي مغه شریعت ده نو بیا پادشاه به تر هغه پورې قانوني پادشاه نه ګڼل کېده تر څو چې کلیسا د ده تایید نه وکړي نو پادشاه به د خپل پادشاهي د قانوني کولو لپاره چاته محتاج و پاپ ته چاته به محتاج و پاپ ته به محتاج و دي د مذهبي مشر ته به محتاج مذهبي مشر به مفته نه ټاپه کاوه ورته مفته به تایید نه کاوه مذهبي مشر ورته ویلي چې زه د تا تایید په هغه وخت کې کوم چې د ما شرایط به معنی خای تا شرایط شي زه چې په دې ملک کې څه کوم د ما مخنیوي به بیان کوي چې د خلکو نه څونه مالونه جمع کوم څونه ټیکسونه وړاندې لګوم څونه زکاتونه او صدقې او غیره نور په نور نمونه د دوی نه مال راخلم یا څه ډول استبداد کوم یا څوک څنګه محاکمه کوم څه ډول حکم ور باندې کوم څوک کافر ګڼم او څوک د ثواب مستحق ګڼم په دې شان کې به تا غرض نه اول سي نو دا نظام او دا قدرت او دا حاکمیت د دې دوه طبقو په خپل منځو کې تقسیم کړي وو پادشاه به هغه وخت کې قانوني پادشاه ګڼل کېده چې پاپ به تایید وکاوه او پاپ به تایید په هغه وخت کې کاوه چې پادشاه به د ده ټول شرایط ومنل او دی به له مؤاخذې نه له حساب نه له پوښتنې نه پورته وګاڼه مصیبت به په چا نازلېده عام خلکو به خواري به وکوله بیچارهګانو به ځمکه وکرلې حاصل به چې پوخ شو چې اوس باید کور ته وسی کلیسا به خپل نماینده ورته راولېږو، حاکم به خپل نماینده ورته راولو، څه به یو په مالیو کې ویوړو، څه به بل کې ویوړو، دوی ته به یوازې خولې او مشقت او تکلیف او دربدري دا به ورپاتې شو. بیا دغه مسیحیت د دین په حیث باندې یا د کلیسا د دین په حیث باندې د دې دین تعبیر او تفسیر په داسې یو شکل باندې کاوه چې نه عقل کې و نه په نقل کې و نه په تورات او انجیل کې هغه شیان و او نه د انسانانو عقل منل خپل استبداد یې ولید خپل استبداد باندې چې دوی څنګه انسانان چلول امغه سي وکړل کبه یو چا ویل چې د ازمکه ګردې ده بیا به اول ها ته کافر شوی دستی به بیا هغه اعدام کړ د اعدام حکم به په باندې صادر کبه یو چا ویل چې ما ستوري ولیدل دوربین می جوړ کړی د تلسکوپ می جوړ کړی سیارې می ولیدې د وو حرکات می وڅارل لخوا د زمکه کارونه د پوره کړو د اسمان خبره دي شروع کړي هلې راوي چې تیل داغ کوي تیل داغ به داسې وو چې د سر د تندې نه سر کو په سر د تندې داسې به ورته وخره او به یې خلک ټینګ وړه واغه وړه لاندې به کړ او د په سر باندې به ډنډو کې جوړ کړ د سرخنه ډنډو کې غونډه به جوړ کړ او بیا به تیل سره کړل یې شیدل تیل به د سر باندې به دې ورته واچو ای ښه تا په دې مغزو باندې د اسمان سره خبرې شروع کړې دي ته ودرې چې زه دې دا مغزه در سم کوم که یو چا به ویل چې د ازمکه ګرځنده ده خوځېږي چې ښه ته اوس دونه لوی خبرې کوي چې هر انکشاف به یو چا به دوربین جوړ کم په کافر بو که چا به یو علمي تحقیق وکاوم په باندې کافر بو که یو چا به د دوی په قانون باندې د سر لږ غونې زمینی غونې اعتراض وکاوه هم په باندې کافر بو نو دا خلکو به چې پادشاه ته عریضه ورنه چې صاحب داسې ظلم را باندې شغول چوپ چې د کلیسا په مقابل کې خله وازنه شونډه ونه خور دا خو د الله نماینده ده دا خو د پیغمبري مرتبه ورته حاصله ده دوی دواړه خو په خپل منځو کې سره تړون درلود کنه پادشاه او کلیسا نو بیا به پادشاه د خلکو عریضه نه اوریدله کلیسا به ظلمونه او استبدادونه دا روان کړي نو خلک تنګ شو علمي تحقیقاتو ته څوک نه پرېښودل کېدل آزادې خبرې ته نه پرېښودل کېدل د عقل استعمالولو ته څوک نه پرېښودل کېدل شاعران پیدا شو لیکوالان پیدا شو ادیبان پیدا شو دا تحریک د سپټ پټ په خلکو کې چلیده او د تحریک هغه مغز او خلاصه دا چې هم د پادشاه په باطل باندې روان ده او هم د پاپ یا کلیسا دا په باطله باندې روان ده باید د دې نه ځان خلاص کړو اماغه و چې په فرانسه کې د فرانسې انقلاب چورته دا راپورته شو او بیا اروپایانو یو اعلان وکړ هغه دا چې په عربي کې مقوله غوړي انقلاب شعار د دوی ترجمه شوی وای اشنقوا آخر ملک بأمعاء آخر قسيس آخرنی پادشاه د آخرنی پادری په کلمو باندې غرغره کوي یعنی چیرته چې پادشاه لیده رانی سي د غرغره کول لپاره ګوري چې رسي مسي مصرف نه کوي پړې مړې مصرف نه کوي قصص ورته حلال کوي کلمې راو بس دې په کلمو باندې غرغره کوي چې دواړه ختم هم شي تاسو تاوان هم پکې ونشي چې چیرته پادشاه او د پادشاه د کورنۍ سړی د حاکمې طبقې سړی اعداماوه ګوري چې رسۍ مسۍ خړې دا ورته استعمال نه کوي ځکه په دې کې به تاسو تاوان کیږي یو غز رسۍ مصرفي دا د دوی مذهبي مشر ورته حلال کې کلمې راو بسې په دې باندې غرغره کوي دوړ به ختمم شي تاسو به تاوان هم نه تر دې اندازې پورې خلک عقدمن شو د چا په مقابل کې د دین په مقابل کې او د پادشاه په مقابل کې نو دوی بیا پادشاهي نظامونه مړنګ کړل او کلیسا یې مړنګ کړه د دین نقش هم ختم ک په ټولنه کې بل اخره اعلان دا وکاو چې نور د من په ژوند کې هیڅوک غرض نشي لرلی چې څه شي ته من حلال وایو غه حلال چې څه شي ته من حرام وایو غه حرام نه پادشاه راته څه ویلی شي، پادشاهي نظام یې هم ختم کړ. ښه د پادشاهي نظام یې چې ختم کړ دا یې بیا په څه شي باندې ډک کړ، دا یې بیا په دیموکراسۍ باندې، په جمهوریت باندې ډک کړ. خلک به پادشاه خپله ټاکي، چې څوک یې خوښه وي هغه به پادشاه کوي او د دې په خاطر باندې چې ډېر ظلم ونه کوي، پوخ نه شي، قوت ډېر حاصل نه کړي، کلونه یې ورته وټاکل چې دوه کاله یا درې کاله یا څلور یا پنځه کاله به ته کولی شې، بیا به په اتومات ډول باندې ته ختمېږې بل څوک به بیا راځي او بل څوک به هم تر هغه نه شي راتللی چې موږ تر څو چاته رایه نه وي ورکړې. د پادشاهي علاج په جمهوریت او په دیموکراسي باندې وکاو او د کلیسا او د دین علاج څنګه دین ته ویلې کلیسا ته ویلې چې ته قطعا په موږ پسې نشي راتلای کوم خزې نکاح کول کوم سړی نکاح کول کوم حلال غنل شي کوم حرام غنل چه هر شان کول د مونږ په ژوند کې د تا نور غرض نشته دینه ته به په مونږ پسې نه راځې ها که مونږ در پسې درتلو د کلیسا کونج ته به درځو هلته به یو ساعت نیم ساعت نغمې مغمې در سره وایو خو ته په مونږ پسې نشې راوتلی په دین بندیز ولګاو چې دین به نه نظام ته راوځي نه به حاکمیت ته راوځي نه به قانون ته راوځي نه به عسکریت ته راوځي نه به اقتصاد ته راوځي نه به اخلاق ته راوځي دین ته به دا نه وایي چې دا سم اخلاق دي دا بد اخلاق دي ښه او بد اخلاق دا به موږ په خپله ټاکو، دې کې د تا غرض نشته. هر شی چې موږ ښه وګڼم هغه ښه اخلاق، هر شی چې موږ بد وګڼل هغه بد، که څه هم چې په دین کې هغه ته ښه ویل شوي. نو بیا همدغه و چې دغه ډول نظام او دغه ډول حکومت ته او دغه ډول فکر او نظریې ته دوی سیکولرزم یا لا دینیت وایي. څه شی ورته وایي؟ لا دینیت، سیکولرزم. ښا کله چې کافرانو الته دا تجربه تکرار کړه او بیا یې غوښتل چې مسلمانان دلته ذلیل کړي د مسلمانانو هیوادونه ونیسي نو بیا یې د دې په خاطر باندې چې خپل ملګری او خپل شاګردان دلته د اسلام په خلاف باندې روزلي دي اسلام په خلاف باندې قانع کړي هغه ته ویلي په مسلمانانو کې مسلمانانو ځوانانو خپل دي شاګردانو ته د دې متأثرینو دوی ته ویلي چې که تاسې غواړئ د موږ غونې پرمختللي شئ، که تاسې غواړئ د موږ غونې ازاد شئ، که تاسې غواړئ د موږ غونې خپل حاکمیت ولرئ، خپل ازادي ولرئ، خپل حاکم انتخاب کړئ، خپل قانون د ځان لپاره انتخاب کړئ، نو ګوري چې د ملا ونه منئ، ګوري چې د دین ونه منئ. لکه څنګه چې موږ ځان د انجیل نه خلاص کړ تاسو د قران نه ځان هم د خلاص کړئ لکه څنګه چې موږ ځان د پاپ او د پادری او د قسیس نه خلاص کړ تاسو د ملا او مولوی او د مفتی نه ځان خلاص کړئ لکه څنګه چې موږ ځان د پادشاه نه خلاص کړ تاسو د امیر المؤمنین او د خلیفہ نه ځان خلاص کړئ په داسې حال کې چې په اسلام کې نه ظلم شته نه استبداد شته نه د علم باندې پابندي شته نه د تحقیقاتو مخنیوي شته بلکې اسلام په خپل خلکو ته امر کوي چې تاسو علم زده کړئ تاسو تحقیقات وکوئ تاسو په دې کون او په دې فضا کې په دې مخلوقاتو کې تدبر او تعقل وکوئ الله فرمایي چې دا هر څه مې د تاسو لپاره پیدا کړی وجاء لكم ما في الارض جميعا په دې ځمکه کې چې څه دي دا مې د تاسو لپاره پیدا کړی دي تاسو دا استعمال کړئ د دې نه کار واخلئ په اسلام کې خو په تحقیقاتو پابندي نشته په اسلام کې خو په علم باندې پابندي نشته په اسلام کې خو پرمختګ باندې پابندي نشته په اسلام کې خو استبداد نشته مذهبي استبداد خو دلته نشته په اسلام کې هو قانون دی حاکم او محکوم دی ټولو د پاره یو شی ده په اسلام کې خو امیر المؤمنین او خلیفہ دا یو مستبد شخص نه ده دا خو یوازې د شریعت په لکونکو د مسلمانانو مدافع ساتونکو ده که د مسلمانانو خوخه او بیعت سره کوي کوم چې مسلمانانو خوخه نه ول عازل کوي د په ځای یو بل چا سره بیعت کوي نو دغه د سیکولریزم نظریه دلته دوی په مسلمانانو کې د وی زهرجنې حربې د وی زهرجنې چړې په حیث استعمال کړ او مسلمانانو ته ویل شي که تاسو غواړئ موږ نه پرمختلل شي نو اسلام نه ځان خلاص کړئ لکه څنګه چې موږ د مسیحیت نه ځان خلاص کړ اما هو چې ډیره برخه خلک کرا کرا کرا کرا د وخت په تیرېدل باندې د دوی نه متاثر شول د دې خبرې ومنلې بیا غوي دغو خلکو ته کتاب او نصاب او مکتب او پوهنتون او نظریات او افکار او دای ورته جوړ کړل او بیا چې په دې باندې سره ورزل شو بیا احزاب او ټولنې او دا ورته جوړ کړي بیا حکومتونه ته ورسل کله چې حکومتونه ته ورسېدل او حکومتونه او پوزونه او نظام او اقتصاد او فرهنګ او دا د دوی په لاس ور پرې وته نو به دا هر څه بې دینه کړل په دې هر څه کې بې دیني حاکم کړ نظام بې دینه قانون بې دینه عسکر بی دینه قاضی بی دینه معلم بی دینه فرهنګ بی دینه چورته وای دا ناروا ده دا حرام ده د کې فساد ده د کې ظلم ده چې ته غرض نه کوي د تا په دې کې غرض ازادي ده دی د بدبختانو د غلامولو د مسلمانانو د غلامولو په دې رادیو باندې د څه شنو لیکي د ازادۍ رادیو دغه ازادي هغه ازادي نه ده چې د ظلم نه د سړی آزاد وي د دوی د ازادۍ مقصد دا ده چې د الله نه د سړی آزاد وي د قانون نه د سړی آزاد وي د شریعت نه د سړی آزاد وي د حرام او د حلال او د قید او بند نه د سړی آزاد وي انسان د نعوذ بالله نعوذ بالله ځان په خپل خدای وګڼي چې څنګه زړه ده څه زړه غواړي امغه څه دي کوي محاسبه دې څوک سره نشي کولای دې ته ازادي وایي حکم دې چې دې لیبرټي وایي یا لیبرالیزم ورته وایي هغه همدغه مفاهیم دي چې د الله نه دی آزاد وي د رسول نه دی آزاد وي د شرعي قانون نه دی آزاد وي د اخلاق او د قید او بند نه دی آزاد وي څوک دې ورته دا نه وایي چې تا بد وکړه تا ښه وکړه نه هغه د ما دا خپل زړه ده It is my wish دا د ما خپل زړه ده ما د ما خپل خوښه ده په غرب کې تر ټولو لوی دلیل اوس دا it is my wish بس دا د ما خوښه ده خچ خوښه دي دنه پورته بل شي شته نه بل قانون نشته بیا که څوک یې دی ورته دا ته ظلم کوي تر ټولو لوی قانون پکې تر ټولو منل شوی او قوي دلیل پکې دا چې د ما خوښه ده ما خپل خوښه یو څوک لوڅ لنډغر ګرځي نظام به څورته نشي وایي دا ما خپل خوښ نارینه بل نارینه سره واده کوي ژوندۍ به تیری خزه به له خزه سره کول دا د خپل خوښ په دې کې د چا غرض نشته نو دوی غواړي چې دغه ډول شیان د سیکولریزم په اسلامي نړۍ کې هم عملی کی او دا سیکولرزم بیا دوی په اقتصاد کې عملی ک د سیکولرز یعنی اقتصاد هم راته بی دینه ک پوز هم راته بی دینه کړه ټولنه هم راته بی دینه کړه قانون او نظام هم راته بی دینه ک افکار او نظریات هم راته بی دینه کړه سیاسی تشکلات او احزاب او ټولنې دا هم بی دینه کړي بل اخر د هر څه په داس ترتیب باندې روان کړ چې اوس په اسلامي هیوادونو او د غربي هېوادونو په نظام کې، په قانون کې، په اخلاقو کې، په دې کې فرق نشته. هماغه د بشر حقوق چې دوی د خپل ځان لپاره هلته جوړ کړي، هماغه کټ مټ په موږ باندې هم عملي کول غواړي. هماغه بې دینه دیموکراسي چې دوی د خپل ځان لپاره الته جوړه کړې ده هغه اوس په منګه باندې عملی کول غواړي او که څوک نه عملی کوي څوک نه مني مخالفت کوي هغه باید بمبار شي هغه باید والو زول شي هغه باید وتړل شي هغه باید زندانونو ته ورزول شي که څوک وایي چې نه زه په قران حاکم وم هغه ښه دا ته ظلم کوي دا ته انسانان محدود دي غي ازادي محدود دي دا خو ته لاس په خې ور پرې کوي دا خو ته دوی رجم کوي پرې د خپل خوخه دي چې څنګه حیواني زندگی تیرول غواړي اما سي تیروي ته نه ورته وایي دا روا ده دا ناروا ده خپل ده پردي ده دا رجم ده دا دا دوری دي دا شان بنئ پرې د انسانان حیوانات غوندي چې څنګه زړه په چاس پرې یو څوک په ځان سپري څوک حساب ورسره نه شي کولای دا د سیکولریزم هغه حاصل د سیکولریزم فلسفه ده نو دوی په مسلمانانو کې د سیکولریزم نظریه حاکم کړه نو چې کله دا نظریه په مسلمانانو کې حاکم شو مسلمانان د شریعت نه محروم شول مسلمانان د خپل اخلاقونه محروم شول مسلمانان د خپل دینی التزاماتونه محروم شول مسلمانان دی هغه وحدت نه دی هغه یووالی نه چې شریعت په دوی کې راوستل و دی غنه محروم شول هر څوک په خپل خوخي پس روان شو هر څوک په خپل مزاج پس روان شو نو نتیجه یې دا راوته چې اسلامي ټولنه او اسلامي امت یو پاشلې ټوټه ټوټه بې مرجعیت بې قانونه یا د مختلفو قوانینو لرونکي یو امت شو او بیا دغه قوانین هم چا ورته ور جوړ کړ غربیانو ور جوړ کړ او نافذ په څه شي کړ د توپک د تورې د زندان د ټانک او د تهدید او د فشار په زور باندې قوانین نافذ کړ د خپل قوانینو د نافذولو په لار کې په لکونو انسانان ووژل کمونستان راغلل د وطن ته د کمونیزم قانون په زور نافذاو خلکو نه منل چې نه منې به روسانو ته له تاسو راشي را سره کومک شي هغه راغله 2 میلیونه انسانان دلته ووجل شل لک انسانان ووجل په دې خاطر چې د کمونیزم نه مني د کمونیزم قانون نه مني د خپل قوانینو د منلو لپاره دوی زور استعمالوي خو د الله د قانون منون کې دغه نه منې کوي منلو نه منې کوي موږ ته دی الله قانون نه مني خپل قانون په امریکا کې تدوین کړي هغه راوړي دلته په ما باندې د 250 په زور باندې د کروز میزایل په زور باندې د زندانو د ګوانتانامو په زور باندې په ما باندې عملي کوي خو د ما قانون چې الله را نازل کړی دی رحمت قانون ده د عدل قانون ده، د انصاف قانون ده، د فطریت قانون ده، خیر الانبیاء امام المرسلین افضل خلق الله موږ ته پرې ایښی ده، شرح کړی، داسې قانون ده چې شپه یې هم لکه د ورځې غوندې رڼا ده ورکې لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک شپه یې هم داسې رڼا ده لکه ورځ او نه ګمراه کېږي ترې نه مګر هغه څوک چې هغه غلا کېدونکی وي. دا قانون دوی ته ظلم ښکاري، دا دوی ته بنسټپالنه ښکاري، دا دوی ته ترورېزم ښکاري، دا دوی ته تشدد ښکاري، خو د وحشت قانون، د ځنګله قانون، د حیوانیت قانون، د بې بندوبارۍ قانون، دا ورته عدالت، دا ورته دیموکراسي، دا ورته انسانیت، دا ورته مساوات ښکاري. نو ورونو د ذلت د عواملو په جمله کې دا دوه عامل ما نن تاسو ته وویلې یو پکې د خلافت نشتون او دویم سیکولریزم په اسلامي ټولنه باندې د سیکولریزم تحمیل او یا په مسلمانانو باندې د سیکولریزم تپل باقی مانده نور عوامل به ان شاء الله چه دوی په ترکیه کی داسی دوکه وکوله کنه سیاست یو شل او شل سړی مخکی کړ هغه ته ماته ورکوله ورکوله خپل ځان په خپل ځان ته ماته ورکوله دغه څه اوس تنظیم خو دې نه جوړ کړی په افغانستان باره کې چې ځان ورته مات وخی او د امارت اسلامي نه مخ کې غي وطن ونی شي او هغه کې دغه تنظیمونه چې دا اوس دوی ترڅنګ ولاړ دي چې د دوی د قانون اساسي منوي د صلیب تر بیرغ لاندې ولاړ دي د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې جنگي کله د شمال ټال والا کله سیاف خیل دي دا دغه خلک دي کنه دا دغه شاید دي دا دغه خلک دي هم دغه قازمین هم دغه شاید هم دغه سیاف هم دغه شاید دغه مسعود او ربانی خیل دا هم دغه شاید د چې ځان ته هم مسلمانان وایي ځان ته پروفیسورانو قاضیانو استادانو د جهاد رهبرانو ده ویل شهرت او پیسې او مال او تنظیم او دا شیان ورته ورکړ او جهاني شهرت ورته ورکړ اخر په خپل صف کې ځان سره ودرول د دوی تنظیمونه د دوی سره مل خلک د دوی مجاهدین د بد خلک نه وو هغه په دوی باندې باور کړو دا خو دوی و چې د خلکو باور ته لته ورکړه دا خو دوی وو چې خلک یې غلط کړل. دا دوی منحرف شول، خلک خو منحرف نه وو. خلکو خو ځان ته بل قاید غوره کړ، خلکو خو د جهاد لاره تعقیب کړه، روان دي، پرون د روسانو په خلاف جنګېدل، نن د امریکایانو په خلاف باندې جنګېږي. په آینده کې هم همدغه سلسله دوی بیا په نظر کې لري چې داسې یو څوک رامخته کړي چې هم ګیره ولري هم پګړۍ ولري هم جهاد جهاد وایي هم ازادي ازادي وایي په عین وخت کې به دیموکراسي مني سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تعددګرایي هم مني او د کافر سره مشترک ژوند هم مني هغه چې د پیسفول کو ایگزیسټنس فلسفه ورته یعنی د مسالمه تامیزه همزیستی فلسفه ته دې موسیګه زه دې موسیګم ته دې ما په خلاف مرجګه زه به تا په خلاف ته خپل کفر چلو زه خپل اسلام چلوم داسې کسان په نظر کې دي چې په راتلونکي کې حاکم کې او چې دوی لاړ شي نو دا قصه داس خلکو ته ورسپاري چې په ظاهر ځان مسلمان مسلمان معرفي کوي خو په حقیقت کې داسې څه کوي چې بیا د اسلام د حاکمیت او د شریعت د تطبیق مخنیوي وکړي خو په چل او نه رنګ باندې وکړي سلیمان دوه کړنې دي یو امارت دې ته هغه لري لکه مخکې چې کوم امارت راغلی که نه هغه کې ځینې داسې قومندانان اوس اوس دې دولت سره اوس ولاړ دي لکه کوپري هغه سره کوپارو سره ولاړ دي خو ځینو ته اوس بیا لکه اسماعیل خان سو داسې نورې ډېرې ډلې دي چې بیا غواړي څه اسلحه توزیع کول شو هغه څه بیرته هغه جوړي نو بیا دې صف کې ځان هغه کوي دیو ته څه نه دې صف کې ځان نه کوي بلکې هغه اسلحه په دې خاطر باندې توزیع کوي او تقسیموي خپل تشکلات او پوځي تشکلات بیا جوړي چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته دوی یو ډول قومي ملیشي او یو ډول خپل مسلح بندوبست داسې جوړ کړي چې د مجاهدینو مقاومت وکړي د مجاهدینو مخه ونیول شي ځکه وسلې به امریکایان ورکوي ورته پیسې هم امریکایان ورکوي د اربکیانو قصې اوس هم دغه دي که نه د امریکا وزارت دفاع تر شا ولاړه ده نو په افغانستان کې د امریکا یو قواو مشر تر شا ولاړ دی حکومت بار بار موږ په خبر نه یو موږ جوړ کړی نه دي تنخواه بل څه ورکوي حساب ورسره دوی نشي کولی نو امریکایان غواړي چې هغه خلک چې نن د دوی ترڅنګ ولاړ دي په وزارتونو کې په کمپنۍ په سکیورټي کمپنیګانو کې په سیاسي احزاب او تنظیمونو کې په پارلمان کې دا خلک مسلح کی او بیا ورته وایي دا جنگ تاسو کوی موږ به تمویلو وګورئ چې طالب او مجاهد دا درنه حکومت ته ونه رسیږي شریعت درنه تطبیق نه کی بس مازی خلک تیرباسه نور تمویلوم منګه دوستم غونې ملحد انسان هم راپورته شي د جنبش ملي اسلامي په نامه باندې تنظیم جوړ چې دا نو اوس هم د ملت غم خوار ده او هم د اسلام ممثل ده او په داسې حال کې چې خپل ملحد کافر زنديق کمونست او تنظیم جنبش ملي اسلامي نو دغسې جنبش ملي اسلامیان به دوی نورم جوړوي دا قصه به نورم اوږدوي دوی څه مونږ مخکې ولي کنه څه یو سل او اویا رادوګانې د یو سړي جوړې کړي دي پنځوس تلویزیونونه دي یو سل او پنځوس نشریاتي هغه دي یو سل اووه سوه پنځوس اووه سوه پنځوس دي او نشریې او یو سل او پنځوس کې شویګان دا تلویزیونونه او رادیوګانو خو له بره له فضا سره سره هغه سره مربوط دي کنه مثلا امارت راشي کنه دا ډېشونه دي دا شیان دي دلته څه پلان لري یا کولای شي چې دا شیان له منځه یوسي بیا دا پلان نه شنډ شي پکې داسې ده چې یو هغه ورته وایي دغه مستقیمې خپرونې چې د سټلایټ له لارې نه کېږي د دې مخنیوی تر ډیره حده پورې همدومره متقابل او هڅو همدومره متقابل قوت ته ضرورت لري که مستقیم که ټول مخنیوی ونشي کولای دی یو برخه مخنیوی خو کولای شي د یوې برخې مخنیوی او بله خبره ده چې د مخنیوي تر مخنیوي نه لا خبره دا ډیره مهمه ده چې ته د خپل پیغام خلکو ته ورسې چې خلک په خپل دین راوګرځي ځکه چې ته خلک پوه کی نو خلک د شین په خپل پرې دي اوس موږ تاسو زنا ولې نه کوو ګناه ده حرام ده قناعت هم جوړ شوی چې الله به عذاب راکړي په دنیا کې هم شرمندګي وي آخرت کې هم شرمندګي شراب چې په پټه کوټه کې دکان کې دروازه هم راخشه بند وي تیارم وي په مخ کې بوتلونه هم کې ولې نه څکو دی الله نه ویلي دی الله نه ویلي دی یو چا پیسې ولوي راپورته کوي لا خطر څه منډي و ماما ورور ها دا پیسې دی ولې خپل جیب کې نه غلي کوو ځکه چې حساب را سره کوي دا باور دی چې الله به دې هرې پیسې دې دې هرې ذری حساب را سره کوي نو د خلکو د پوهاوی دا سلسله دا ډیره ضروری ده موږ ته بندونه وسایل په لاس راشي موږ بیا رادیوګان ولرو موږ خپل تلویزیون ولرو موږ خپل مطبوعات او نشریات ولرو خپل نصاب او تعلیم او تربیه ولرو خپل معلم ولرو خپل ولس به پوکو په دین باندې خپل ولس چې پوکو خلک به پخپله دا شیان پرېږدي او بد خلک به بیا کم شي او د الله شان دا دی چې په نیکه ټولنه کې بیا بد خلک ګزارن شي په بیا تښتي هغه بیا خپل ټول تښتي ځي ځان باسي غرب ته ځي استرالیا ته ځي اروپا ته ځي امریکا ته ځي هندوستان ته ځي روسیې ته ځي ځان باسي هغوی بیا دې وطن کې نشي ټینګېدلی ځکه د هغوی شراب و کباب هم بیا دلته نه کېږي رقص فحشا هم دلته نه کېږي سودي اقتصاد هم بیا دلته نه چلېږي نو دا ځمکه بیا په هغوی باندې خپله تنګه شي که څوک ورته څه نه هم وایي دوی باندې دا ځمکه تنګ دا اوس لا ګورې ټول په کډو دي روان دي تښتي او د عیش او عشرت په خاطر باندې څومره ذلت تېروي دا د ترکیې په لاره د یونان په لاره د شرقي اروپا په لاره باندې ادي یو چا سره یې خلوله د بل چا سره یې پیغله خوره د بل چا سره یې اولادونه د بل چا سره یې د دوز د بل چا سره یې په څو قاشقورانو باندې د کورنۍ ویشل درې څلور پنځو شپږو میاشتو کې هیله دوی یو اروپایي مملکت ته یا څو اروپایي مملکتونو ته ورسیږي هلته بیا په یوه هیله او په بله هیله باندې سره راټول شي د عیش او عشرت دپاره څونه ذلت تېروي دوی هماغه خوا ته بیا دوی کش کوي دوی بیا ځي ځان باسي هلته نه پاتې کېږي نو د دښمن د نشریاتو مخنیوی دا یو کار ده خپل پیغام رسول خپل ولسته دا بل کار ده او تر ټولو اهم کار ده ددې لکه اوس مثال دا متعلمین محصلین دا چانسونه ورکوي کنه هند چانس ده سعودي چانس ده مطلب دا ترکیه چانس ترکیه چانس ده کنه دې کې د دې څه فلان چې دا شاګردان نور چانسونه ورکوي خارج اصلا تاسو وګورئ د افغانستان د لوی جنگ چې تیر شو د لوی جهاد خلکو کو د د کمونستانو د تجاوز د کمونستانو د وحشت په مقابل کې د تیری په مقابل کې چې کمونستانو کودتا وکوله او بیا روسان راغله دغه کمونستان چې دا کودتا وکوله او دا کمونیزم په افغانستان کې حاکمول غوښتل دا یو لوی پیمانه خلک نه وو په شروع کې دا ډیر خلک نه وو دا یو څو محصلین وو څوک د مخابره د زده کړې لپاره تللی وو روسیې ته څوک د ټانک د زده کړې لپاره تللی وو روسیې ته څوک د انجنیری د زده کړې لپاره تللی وو روسیې ته هلته روسانو دوی وروزل د دوی هغه برین واش یا ذهن وینځنه دا یې ورته وکوله او به هغه کمونیستي نظریات د دوی په ذهن کې ورواچول د اسلام په خلاف د دوی په ذهن او زړه کې کرکه او نفرت ورواچاو او به د سفارت لاره دوی مسلسل پالل دوی ته خرچي ورکولې دوی ته احزاب او تنظیمونه تمویلول دوی ته نشریه جوړولې د دوی ملاتړ کاوه په حکومت باندې فشارونه راوستل روسانو د مختلفو تړونونو په ترڅ کې چې دوی ته بچوای نه د فعالیت ازادي او اجازه ورکړي نو بیا د وخت په تېرېدلو باندې دوی ور ټول افغانستان په کمونیزم باندې ورنګاوه مکتب ته مو رسېدل پوهنتون ته مو رسېدل پوځ ته مو رسېدل اقتصاد ته مو رسېدل نظام او حکومت ته مو رسېدل ملکانو مشرانو ولسی او قومي رهبرانو دوی ته مو رسېدل همدغه ډول دغه حکومتونه غواړي چې دلته خپلې پنجې ښخې کړي نو د دې لپاره چې خپلې پنجې ښخې کړي باید یو څو کسان یو څه کسان دي د ولس د دوی سره وي هندوان هم دا خپل کوشش کوي ترکان دا خپل کوشش کوي امریکان دا خپل کوشش کوي نور ګاونډي خو دې خو هیوادون هر څو خپل کوشش کوي چې په خپل مزاج باندې دا خلک وروزي ترڅو سبا په غیبه سرمایه گذاري وکړي که بیا دوی حاکمیت ته رسیږي نو دا خپل قوانین پالیسی ترتیب د ژوند دا به داسې جوړوي چې دوی د دوی مصارف کې نغښتي دا په دې تر په دې خاطر وای د خیرات په خاطر نه دي چې دوی په افغانانو باندې زړه سوی لري روسانو هم د زړه سوي دعا وکوله یې د زړه سوي نه څه شی جوړ شو دوه میلیونه انسانان د خپل ګډاګیانو په لاس ووژل شروع کې هم یو څو کسان محصلین وو کیسه ټوله د محصلینو نه شروع ولاوه د طالبانو دا لوی تحریک او دا لوی جهاد چې دا ټوله دنیا ته چیلنج ورکړ او دا ټوله دنیا تر شا ودرېده په خلاف ودرېدله او ټول اسلامي امت تر شا ودرېده دوی څوک دي طالبان هم محصلین دي دوی هم د مدرسې د علم تحصیل کړ د درې کسانو پنځه کسانو لس کسانو الله په کار کې برکت واچاو معقولیت په کار کې و خیر خلکو ولید لارې روښانه شریعت خلکو ته عنواناوه او چې وسه ورسېده شریعت چې څومره لاسه کې دا هونه تطبیق کړ دوی هم محصلین دي نو خبره ټوله د محصلینو نه شروع کیږي ابتدای ټوله د محصلین دي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ټول د الله د دین تحصیل کوونکي دوی ټول کار د فرهنګ نه شروع کړي د دعوت نه شروع کړي د وینا نه پیغام نه شروع کړي انبیاء علیهم الصلاه والسلام د شروع نه چا تور توپک نه درخسته ټول خبره شروع کړي نو کار ټول د خبره نه شروع کیږي د پیغام رسونه نه شروع کیږي د فکری فعالیت نه شروع کیږي که د خیر خواته ده او که د شر خواته ده بل استاد هغه ته یو درس کې د امریکن یونیورسيټي په اړه کې ویلو کنه چې دوی په لبنان کې او د سیمې نورو هیوادونو کې څه کله غوښتي چې خلک وروزي چې